یو د هغه نه د یتیم حقوق او د هغه برخه نو دا غي بیان دی چې یت پرون څومره بیان تیر شو چې د یتیمانو جنکو سره انصاف وکي او نکام چرته د دې د پاره دا غوي سره و نه کوي چې دا غي مال وخوري او نه دا چې په نکای بل چاته نه ور کوي چې مالونه بل چاته لاړ نشي او څوک چې د یتیم مال خوري نو دا په خپل خېټو کې ور ورچي او بیا د دې خبرې بیان هم شو چې داسې نه چې یتیم ته بس مال ور وغورځوي ورته ور حواله کوي چې ته پوه شو مال دې پوه شه چې څو پوری یتیم سفیه دی سیء التصرف چې هغه په خپل مال کې تصرف نشي کولای تر کومه پوری تر هغه پوری بخپل داغه مال هغه ته نه حواله کې البته داغه اخراجات جامه ډوړی به د دینه برداشت کې د دینه به خرج کې نن د دې خبرې بیان کیږي چې کله به ورته خپل مال ورکه نو یوازې دا نه د چې د کله بالغ شي او د بلوغ عمر ته ورسېږي ته به ته مال بیا خامخا حواله کې دا غي د فارم شرایط دي امتحان خبره الله تبارک وتعالى کړی دا فرمای وبتلوا اليتامى آزمائش وکي په یتیمانو باندې امتحان په وکي حتا اذا بلغوا النکاح تر دې چې ورسیږي غوي د نکاح عمر ته داسم ویل کې دی شو چې دا ویل وی چې دیو بلوغ ته ورسی د بلوغ خبره نه کړي حتا اذا بلغ النکاح چې دیو د نکاح عمر ته ورسیږي د نکاح عمر خپل واضح دی چې کله کله الک بالغ شي او جنې هم بالغ شي خو د الک ته پلار د نکاح بندوبست لانه کې وې دی لا میچې ورنه دی اندلا برابر نه دی ته د دې قابل نه چې د دې نکاح وکړي شي جنې هم کله کله بلوغ ته ورسی خو مور پلار دواړه وایي چې دا لا اوس د دې قابل نه لري چې دا په نکاح ورکړي شي د دې عین عقل لر دې قابل نه دی چې دا په پردې کور سنبال کړي شي تل به وخواړه ول شي نو د نکاح عمر ته چې کله ورسیږي خپل معلومه شوه چې کم وخت د نکاح کولو اعتماد پکې دی شي د مال ورکول وخم دی او بیا فرمایي فإن آنستم منهم رشدا که تاسو د دې یتیمانو نه رشد معلوم کو د رشد معنی د عقل مندي هوشمندي حسن تصرف هغه معلوم کو د یتیمانو نه دی رشد ته چې موږ ته عقل مندي او هوشمندي وایو په دې تعلیمي ادارو کې یو اصطلاح د آی کیو ورته وایي د آی کیو مطلب دا چې د دې طالب علم جسمانی عمر هغه معلوم کړ چې څومره دی او د دې ذهنی عمر معلوم کړ چې هغه څومره دی که تاسو خیال کړئ کله کله ډاکټر د یو بچی په باره کې وایي پلار شکایت کوي عمر لس کالو ته رسیدلې دی ولا خبرې نشي کولای نو هغه ورته وای د ذهني عمر ډیر کم دی د یو کال د ماشوم دی نو تاسو صبر کې چې شلو کالو تر د عمر ورسی نو دی به ذهني عمر به لس کالو ته ورسی نو دی به ټیک شي د عمر تیریدو سره به دی رور ټیکی کی ځکه ډیر ډیفرنس دی فرق ډیر زیات دی د په ذهني عمر او جسمانی عمر کې نو کله کله چې دا دواړه یو شانی برابرۍ نوم خي کله کله د بعضی ماشوم ذهنی عمر ډیر زیاتی اگر چې جسمانی عمر ډیر لګي ډیر کمی نو دا آی کیو معلوم کړي د یتیمم دا زره باغوي ور کوي چې د دې ذهني عمر ضرب جسمانی عمر تقسیم ټوټل عمر مساوي د د آی کیو کو سکولیره د دې لپاره خدا رشدم دقه شه دی او دې ته په عربي کې یا زموږ په حسن تصرف چې د معاملات په صحیح طریقه باندې هندل کول شي تصرف کول شي او د ته کمال حواله کینو دی به ذایقین نه خرابې بنه بلکې دی به دی پویږي میچور دی چې دا زما مال دی دا به سمبالو مده دی حفاظت وکومه دا به ذایقو منو سمبالول يم شي نو کدا شی معلوم کو فدفعوا الیهم اموالهم دیوتا بیا د دیو مالونه ورکي ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا دا هغه بنیادی کمزوری د زمونږ چې الله تبارک وتعالى دا غي نشاندهی کړی ده او تاسو به خیال کړئ تاسو کې چا څوک په غرونو کې پاتې شوی ما په خپل بيزي ساتلی په غرونو کې نو د غرد دی معاملات نو زیات خبره ما کې دې چې په تاسو کې مس خلک دي سي په دې غرونو کې د شادو مچي او خلک پاغي پسې ډیر زیات یعنی بے قرار ګرځي چې دا مت میلاو شي خو چې کم ځای کې د دې مچو هغه ګکیو دراجم شو شادي جوړ کړي او تور ښکار شي ویني او لګ ورته ودرېږي خوشحالم شي ورته چې زکه خیری شاد خو مې ولید نو بیا د غر نه سړی زر زر منډه کوي خپل کور ته ځکه مونږ وتلو بيزو ساتلو له شاد راغونډول له غوندلې سامان هم وړنه منډه بم کړه چې د کور نه لو خیر راوړو مارچس ډبه راوړو سټخ چې لرګي برابر کو لګي وته کو بیا شاد حاصل شي دلی مچو ته پته ولګي چې سړی خو را باندې راغی دا ډیر زیات و خيار مخلوق دی نو خپل مشر مچې ته اطلاع وشي چې سړی راغی ویلی دو کار خراب دی نو هغه فورا حکم ورکي هغه حکم د سي وشابه خوري اسیم در نوړي نو چې څنګه نوړي بس شروع کوي او خوري نو ته چې راځي کم اس کم ان زه چې په کوم مچو بس مو واپس تلیو نو هغه سه نیمه غنټه درې په وخت لګیدل چې ورلو یو شی معمولی پکې نو معمولی سجده شی وو چې موږ ته کور بلاو را مچې داګه د پر تنگول اندره تاسو زیاتې ښکار شو چرته دا کار د یتیم د مال سره ونه کوي دا بالکل هو به دغه نقطه چې الله تبارک وتعالى زمونږه کمزور رګ مونږ ته خودلې چې تاسو څه کوئ ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا مخری تاسو د یتیم دا مالونه په اسراف سره چې ډیر ډیر خوري ته یې خوري او دلم خو ډیر ډیر ورکه چې پاتې کیږي به ته وبدار نو په جلتۍ سره زر زر اي یکبرو چې غټ بشي نو بیا بیرانه اخلي نو چې دسی په خلاصې کنه نو چې غټ شي ولا به ورکی کنه خو ورکول زړه نه غواړي نو بس زر زر ډیر ډیر وخوره یو زر زر وخوره ور سره چې بس خلاص شي ځکه چې کده غټ شو خورانه به اخلي دا کار مکوې دا کار الله حرام کو د ضرورت مطابق ومن کان غنیا فلیستعفف سوق چې مالداری نو هغه د ځان بچو ساتي د یتیم د مال نه چې مالدار دی نو ځان دې بچو ساتي یتیم مال نه چې هیڅ شی ونه خوري البته ومن کان فقیرا او هغه څوک چې فقیر او غریب او د یتیم کفالت کوونکې فلیاکل بالمعروف نو دې د یتیم د مال نخری په معروفه طریقه د معروفه طریقې نه مراد دې چې د یتیم کوم خدمت کوي نو حق الخدمت چې کوم ټول خلک و چاو دا ټیک دی دومره دا غي نه خوړی شي د دین زیات نه نو کمالداري خو د یتیم خدمت د الله د رضا د پاره کوتا ته ډېر لوی اجر ملاويږي خو که یو سړی ډېر غریب دی خو د یتیم دا کفالت او دا ذمہ داری په خپل سره غستی ده نو خیر دی په مناسبه طریقه داغه د مال نسل خوړی شي فإذا دفعتم إليهم أموالهم تاسو ګوري الله د یتیمم خیر خوا دی خو د یتیم د کفیلم خیر خوا دی په ټولو باندې مهربان دی نو ګوره بیا د کفیل تم حکم دی د مصیبت نه د مشکل نه د بچ کېدو لپاره الله فرمایي قانون نافذ نازل کو فاذا دفعتم اليهم اموالهم نو کله چې تاسو دې یتیمانو ته د دیو مالونه ورکوي فاشهدوا عليهم نو گواپی ونیسی که دیش سبات انکارو که چه مال خود مال نده را کڑه نو تا به ګوانی ولې د ګواهانو په مخ کې او کلی کلم ور سره وکړو ډیره خدا وکفا بالله حسیبا او کافی دی الله حساب کوونکې د دین پس د میراث مسله بیانېږي او د میراث د ټولو نه مخکې په ابتدا کې چې کوم تمهید الله یې خو دې دې تمهید ته تاسو وکړئ د نورستا دا قانون دی او د دې نه پس چې کوم سره روان دي هغه د تقسیم طریقې کار دي چې تقسیمو بسنګه لکه ورونه مال تقسیمي په خپل مینس کې جایداد دی مثلا دا جایداد چې تقسیمیږي نو وای کنه زموږ ټولو برخه ده اوس د تقسیم چې کوم طریقې کار دی نو هغه خو داسې دی چې دلته به تلګي سوالي په دې ځمکه کې دا چې کومه حصہ ده نو هغه پلاني ځای کې چې کومه ځمکه راغی کې بلګ ډیر والی هغه ځای کې د غرض مکه راغه لګ شړه ده نو هغه ته ډیر اخلي دا غي په ځای بدل ته لګ کم اخلي ځکه دا ابیز مکه ده او آباد مکه ده دې ته پښتو کې مونږه زموږ د دیر په علاقو کې یو اصطلاح ولا مشهور دی وټ کټ به وباسو وټ کټم دی ته وایي چې دلته به کم وي الته به زیاتې دلته به وا نخل نوار دې کې به واخلي کله کله دې چې دې دې کې بس تماخله د دې په ځای به داغه پلاني دې کې واخله نو یې سی ټوله برابر شي خو باز دې کې کمه باز دې کې ډیره ټول زو یو شان نه د میراث تقسیم خبره خو بیا د قصیده خو حصے څنګه دي نو د قران قانون تاسو واورئ دا د نارینه او د زنانو په باره کې چې کوم دا د مغرب پروپاګاندا د شیطانی پروپاګاندا چې زنانو ته نیم حق ولې ورکړی شوی دی د دې هغه په خپل راز به کولاو شي قران سوای آیا واقعا پروپاګاندا صحیح ده خو څوک چې جواب ورکړي نو هغه تم پته نه چې قران کې واقع هغه وی چې واقع نیمه ده نو دی بیا د ملزم په شان ځان په کټهره کې ودرې او د مجرم په شان سپایي پیش کړي انتا ول اسلام سټډي کا قران وګوره مطالعه وکا چې په قران کې واقع دا الزام هم صحیح دی او کنه دی صحیح نو دا الزام په ځان تسلیم کی چاو دی او بیا د الله د طرفه جوابونه ورکړي دی د الله دی وکیل جوړ شوی دی چې خدا نه خواسته دا د اسلام وکالت کوونکي خلک چې دیو داسې پرس کې لکه د الله نه نعوذ بالله غلطي شوې ده او دې د هغه اصلاح کې چې نه داسې نه دی مطلب داسې نه دی او داسې دی او اکثر د اسلام دا قسم وکالت کوونکي چې دوی څومره دا وکالتونه کوي او دا څومره بیان لیکي او کالم لیکي دا د صحافت پیشه چې څومره دی اختیار کړی دی لپاره دا د ابلاغ چې څومره ذرایع دي ریډیو او ټلویزیون چې نن سبا چاته د اسلام د وکالت د تقریر اجازت ملاوي کې چاو ته تقریر وکا ستا بیان دې مشایشي دا ټول خرڅ شوی دی په کوپر باندې د دې یو یو لفظ خرڅ شوی دی دا غي قیمت وصول کړی او بیا کوپر او ته اجازه تر کړی چې انتوایا هم داسې داسې وایا او مغه خلک زموږ مخې ترازی او خلک ورته وي دا د اسلام ډیر غټ غټ وکالت کوونکي خلک دی هم د دیو د لاس اسلام تر ټولو نه زیات نقصان رسیدلی دی اصل شی قران او سنت دی نو قران وګوره او صفه صفه خبره وکا دا الله په قانون باندې یو سړی د بوش په قانون نه شرمېږي د دنیا د ګندترین انسانانو دا خلکو چې الله باغیان دي دا غوي په غلامۍ نه شرمېږي دا غوي په قوانینو او دا غوي په عادت او دا غوي په کلچر نه شرمېږي ته دا الله په قانون ولې شرمېږي ته ولې معذرت خواهانه رویه اختیارې نم نرشه بهادر شه ته د الله سپاهي د الله یو دین دی هغه دین چې د ټوله دنیا د پاره دی هغه دین چې حق دین دی ام تر دی وکیل جوړ شه او صحیح صحیح بیان وکړه بلا کوم کاس د الله قانون ولې نه بیانې چې ته د اسلام د وکالت په ځای هم په دې جامه کې د کفر وکالت کې نو داغي ته چې څومره قیمت اصول کې خو قوم ته یو دسی پیغام ملاو شي د قوم هغه خلق هغه طبقه چمدا د ابلاغ ذرایع د هغه د علم ذرایع دي هغه گمراه شي په دې باندې د قران خبره تاسو واوري فرمای الله للرجال نصيب د سړو د پاره برخه ده مما د هغه مال نه ترکل والدانه چې پریخوي مور او پلار والاقربون او نور خپلوانو د چانه چې د میراث حق کیږي وللنساء او د خزو د پاره هم نصیب برخه ده مما د اغسنا ترکل والدانی چې پریخي مور او پلار والاقربون او نور خپلوانو یو شان برخه ده د سړوم برخه ده د زنانو برخه ده مما قل منه د هغه مال نه چې لګي د دینه او کسر یا ډیر وی او ورسره منقوله مال وی که غیر منقوله مال وی منقوله مال هغه ته لګي چې نقل کېدې جوړې کېدې شي غیر منقوله هغه مال جوړې کېدې نشي جیداد دې کور دې دا وړې کېدې نشي نصیبا مفروضا دا حسی دی مقرر کړی شوی د الله د طرف نه حسی دی مقرر کړی شوی د الله د طرف نه په دې ځکه د تقسیم د میراث او د دې احکامو شرعي فلسفه څه ده شرعي فلسفه هغه په درې اصول باندې مبني ده تاسو دا درې واړه اصولم ځان سره زده کړئ یو دا چې قرابت رشتہ داری یعنی وړمبنه حق د قریبی رشتہ دار دی چې دا څوک وفات شي نو د دې چې څومره نږدې رشتہ داران دي د دې حق دی څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر الله چې په قران کریم کې چا چا ته حصي ور کړی دي دا حصي ټوله ورسوي نو چې کم مال باقی پاتې شو دې حصي والونه نو بیا د دې مړي چې کم نږدې نارینه رشتہ دار دی هغه ته به ملاويږي هغه باقی مال او الله چې کم حصي مقرر کړی دي دا پوره پوره ول ورسوي یو د قرابت او رشتہ داری دویم ضرورت ضرورت په کم ځای کې ډیر دی یعنی د میراث حصے د ضرورت مطابق مقرر کړی شوی دی کم ځای کې چې ضرورت د ناری نو زیات دی نو الته داغي خیال ساتل شوی دی کم ځای کې چې ضرورت د زنانو دی الته داغي خیال ساتل شوی دی او په حقیقت کې ضرورتونه چې څومره دي نو چې د میراث د علم تر تقسیم حصي را روان دي دې ته وګورئ نو خبره بالکل یو شان ده بالکل یو شان نو په ښکارا به تا تخکاری دلته حصہ لګه دا دغل ته ډیر شو خو لګو ډیر نه ده دواړه بیلانس بالکل داسې برابر دی او د میراث د علم چې چا زده کړی نه خو شکوک او شبهات یي خو چې څومره څومره د علم زده کیږي نو سړی به انداسې راځي سره موګرځي حیرانتیا هم راشي د الله علم ته سړی حیران شي او بیا علم سره د الله عدل ته سره حیران شي ان د الله د علم ساندازه نکیږي دا یو د قران دوا آیتونه دي او د میراث ماهرینو په دې باندې کتابونه ولیکل کتابونه ډک شو خو د دې آیتونو تشریح اوس هم سمو نکړه شو بیا موي چې ما آیت دی او د میراث علم په خپل چې مونږ کله پوره کو جره میراث دا شی دی دا غي نه پس موږ دا ټول خو په قران کې شته کنه په دې یو آیت کې دی درس هیڅ شی د دې لوی لوی کتابونو د میراث په علم میراث کې چې څومره ذخیره ده دا ټول ذخیره ولوله نو چې پاغي خصم پوشي نو بیا د قران د آیت وګورم ته چې خو په دې کې وکړنو ان دومره لوی د علوم یو سمندر دی په دې دوا آیتونو کې او بل طرف ته بیا د حصو تقسیم چې شوی دی نو دومره عدل دی او دومره انصاف دی چې بس سړی ورته حیران قدر شي د دې حقیقت ته رسیدې نشي خو حیران شي ورته یو د ضرورت او بل تقسیم تقسیم دولت د زنانو په باره کې دا چې کوم مخکنی خبره چې ضرورت څومره دی په دې ځای کې د زنانو ذمہ داری څومره دي او د سړي ذمہ داری څومره دي نو چې په کوم ځای کې د سړی ذمہ داري لکه د نفقې ټوله ذمہ داري د سړی ده رزق به دې ګټي جامه به دې ګټي پیزار به دې ګټي دا څومره ضرورتونه چې زنانه دي د دې ټول اخراجات به دې ور کوي دا چې لور د پکور کې د نو پلار به ور کوي ورور به ور کوي او دا چې د خاون کور ته لاړه نو خاون به ور کوي خود د دې د ګټي ذمہ داري په دې نشته ده اوس که څوک زنانه ته وایي چې شابه تم پیسې ګټه او بیا ورته دا ستا ازادي ده نو دا به ظلم یې کوي نه نو ته ورته چې د زنانه ته الله ډیوټي نه دا ورکړي د پیسو ګټلو د مزدوري کولو د نوکرۍ کولو او ته چې نه ته وځه پیسې وګټه ځکه دا ستا ازادي ده دا ستا ازادي اسلام ختم کړی ده نو په یو ځای کې دوه انجنیرانی ګرځي په یو کمپنۍ کې ساده غو مثال دی یو انجنیر په دفتر کې ډیوټي ده او بل په سایټ باندې ډیوټي ده دا پولادي کې په په سر کړه ده پرې نور باندې ګرځي د خختو درا غورځېدو خطر پښته ده د دو درا غورځېدو د سیخانو خطر شته خولې په بېږي او دا بل په ایر کنډیشن دفتر کې ناس ده نو دې ځکه د عقل تقاضا دار چې دا بهر چې کوم دی د مطالبه کوي زما ټینیور خو پوره شوې ده کنه اوس دا بل سیبراو باسي بارته زو دفتر کې وخواړو ما وکړه دفتر والا مطالبه شروع کی چې ولی دا زما حق نه دی سر زبم دې سایت ته زم او دې غرمو کې په اندور ګرځم دا خولې برابر بهيږي او دا پاکي جامې بنئي دا به په خلو لمدي او هغه یلو کېب په پسري باقی دا ټوپې د دې لپاره چې له پاسه شعر او نه غورځيږي زبم زما نو تاسو خلک بوته قمقلوي کې ورته ونوي زمون او د دوانو د تنخوا سکیل یو دی دا هم خبره چې تنخوا سکیل د دوانو یو دی سې اضافي الاونس هغه تم نه ویلاویږي دی بهر ته او دا دم نه چې ناس دی د دم دقه سکیل دی سې اضافي نه ملاویږي دا به قمقلی کې بنئ زمون د زنانو په باره کې چې دا څومره پروپاګاندا د مغرب د نو زمون هغه زنانه چې هغه د اسلام د دې قوانین نه نه خبر دا غیره گمراه کولو کارو شروع کړل چې هغه په غلطه لار باندې واړي دا غوي ذهن خراب کی کنه الله زنانه ته د رزق د ګټلو ډیوټي نه دا ور کړی نو خلک یو تر کوی دا ستا ازادي ده بازار ته وزه مزدوري کوا ملازمتونه کوا دکانداریم کوا پډای او سرویس کې کلندریم کوا دا ستا حق دی وی دا حق دی دا ټول کار الله سړی ته حواله کړی دا به څه کې نو سړی خو کوي نو خپل ځان نه بوج به کمي خو چې کله زنانه وای چې مونږ ته ازادي پکړ ده نو سړی وته هغه ته حیرانتیا غونې په خله کې ورته ګوته کیږي ورته حیران شي چې دا تنو بس تا عقل چرته تللی دی تاسو سره د میراث په حواله سره خبره تاسو یو مثال ز اکثر ورکوم او هغه ډیر آسان یو سړی مړ دی یو لور او یو زوی پاتې دي او 3000 روپۍ پاتې شوې دي نو دې بچو په ورځ د خويندو د رونو میراث دې د پلار په مال کې نو دی جنې ته به 100 روپۍ ملاويږي والک ته به 2000 ملاويږي او تاسو وسوګورئ چې دا نیمه ده کنه پوره ده تقسیم طریقه کار کې نیمه ده لذکری مثل حظ الانثیین آیت را روان دي او د دې زر روپۍ چې جنې ته ملاو شو دا د خپلې دي په دې کې د دې سره د هیڅ چا حق نشته دی نه په دې باندې چا نه پکشته دی دا ټول د خپل ملکیت دی دی الک ته چې 2000 ملاو شوې نو د چې واده کې نو خزله به محرم ورکي او بیا د دې خزي نفقم په دده دی جنې ته بم د بل زنه محرم ملاو شي هغه محرم د دې خپل دی دې مہر کې د دې سره د هیڅ حق نشته دی دا د دې ذاتی ملکیت دی او دا واوري چې د دې مہر چون کې د واده نه مخ کې پلار ذمہ داری خو پلار کړه دې مہر یو پیسې مو لګوله د دې جنې د مہر نه د دې پر حرام ده ځکه دې مالک نه دی داسې په کور کې د ګډه ویزه نه وساتلې چې د خرسي او د بداغي د سر پیسې اخلي زمون په علاقو کې خدا رسم اوس پورې ختم شو خلک د سر پیسې هم پکې دي ودا د سر پیسې دي او د مہر دی او دا سامان د پاره ماغستی دي د جنې چې کوم مہر مقرر شو هغه مہر به ټوټل هغه ته ملاويږي او دا غي خوخه ده چې پسې لګي چاله ور کوي نو کروسته تا ته هبکې نو دا غي اختیار دی خاوند ته ورکی که تا ته درکی بل چاته ورکی ځکه دا غي خپل مال دی یو دا محرم د دې دی د دې نفقه په خاوند خپل اخراجات هم د دې په ذمه نه دي نو خلک کله کله دې شک کې مبتلا شي چې دا ښکاری چې زنانه ته برخه ډیره میلاو شو خدا بیلنس الله برابر کړي زیات نه ده میلاو شوی نو تقسیم د ضرورت مطابق د خو انجام ته ګوري برابر د خبره دواړه برابر ده او د میراث په حصو کې خبره را روانم ده داسې ناشنا ناشنا رازونه دي چې سړی غي ته حیرانيږي نو یو دویم دی ضرورت دریم تقسیم دولت او تقسیم دولت د دې لپاره د تقسیم حکم الله ور کړی دی چې مال د یو کس په لاس کې پاتې نشي او یو کس او یو خاندان مالدار نشي او به دا نور ټول غریب پاتې نشي نو د یو کس مال دی نو دا زویتم ملاو شو لورتم ملاو شو دورتم ملاو شو نو زویم ځان له عرض وی یو یو خاندان دی او لورم یو خاندان دی او دا مال تقسیمیږي نو ارتکاز دولت اسلام منع کړی دی دولت بالکل دا غیر ارتکاز او ذخیره کول چې هیڅ چاته باندې بد یو کس سره پروت نه دا به تقسیمیږي د اسلام دا انتظام چې په بشمار خاندانونو کې دا دولت تقسیم شي او په یو لاس کې جمع نه یعنی ارتکازي دولت دی نه د تقسیم میراث قانون هم د دې لپاره د الله ورکړی دی او یقینا الله سره فهو العلیم الحکیم هم علم والده او هم حکمت والده د دې آیت پرانا کې د دې بنیادی خبره او بنیادی اصول پنځه مسلې خپل معلومه شوې وړمبنۍ مسله چې میراث به خامخا تقسیمیږي لګي کډيري لس روپۍ هم دي خو تقسیمیږي به او داغي طریقې کار را روان دي څنګه به تقسیمیږي دویم قانون چې میراث صرف د سړو حصہ نه ده بلکې د زنانو هم پکې پوره پوره حصہ ده د سړو حصہ نه ده بلکې د زنانو هم پکې برخه ده دا د جاهلیت نظامو چې زنانو ته پکې برخه نه ورکوله یعنی خزبه حصہ نه غسته وی زنانه د جنگ نشي کوله او تر دې پر کله کله زموږ د قبایلی علاقو په شانې چې کشرانو ته کوم څه نه ملاويږي به د چا ځوانان څومره دي او چې کله مال تقسیمیږي زموږ د قبایلی علاقو کې یو غلطه طریقه ده خو د قبایل او رواج د پخوان را روان دی وی مال به څنګه تقسیمیږي څنګه کله چې مال تقسیمو نو په دې وخت کې وګورو د چا ځوانان څومره دي ستاسو ځوانان څومره دي داغه په حساب برخه ستاسو ځوانان څومره دي دومره برخه نو چې د چا په کې ځوانان نو نو هغه ته برخه ملاو نشي یا لګ کم ملاو شي نورسته کړه هغه ځوانان رام شي داغه بچو شو رستا نو ډیر دی د دې بل نه ډیر شو بس د تقسیم په وخت کې ستا ځوانان نو کنه نو مال چې څه تقسیم شوی دی نه د مال د تقسیم د میراث د تقسیم الله قانون مقرر کړی دی د دې قانون مطابق به تقسیموي نو دویمه خبره ده دریمه خبره د وراثت قانون په ټولو مالونو باندې جاری وي نافذ وي خو اموال منقولی او که غیر منقولی د دې مړي جامې چې پاتې دي سپلې پاتې دي سنه سجراغه یو روپۍ قیمتم جوړیږي دا به نه ځای کوي دا بند. دا ټول به جمع کوي او دا د دې ټول به قیمت ولګوي په هر طریقه چې خدا به تقسیم نو باسي هغه نه پس هر چاته اختیار د سوک سکی هغه دی پکې چاته یو کټر سیدلې د مړی په مال کې او چاته یو پوزې رسیدلې ده او چاته یو ټیپای رسیدلې ده او چاته پکې یو روپۍ رسیدلې ده هر څه شي چې ده یو جوړه جامې رسیدلې ده او که سپلې پرتی وي او که چپلې پراته او کارسو د دې مړی ټول مال دا مال مبدل برحم پښتو کې متل وی مولا مړو مال تعالی دا تعالی به د مړی په مال نه جوړوي د مړي مال نه د مال نه خیراتونه نه کوي د مړي د مال نه بداسې شي نه جوړوي چې بس تالان دی بس چې د تقسیم نه مخکې مخکې چې چا سو واغستل نه د دې چې څومره مال پاتې دی د دې د مرګ سره سم په پاغي بسې تعالی وې او چې د کفن د پنرسنه فارغ شي دا یو ترتیب دی اوس تاسو ته خیمه چې مال په پسو ترتیب باندې تقسیمیږي اول بسې بیا بسې بیا بسې خو دریم خبره چې ټول مالونه باندې به د میراث قانون لاګوي سلورمه خبره د میراث قانون به الا عملی وي الا به دا قانون اکټیو کیږي چې سړی مړ شي که څوک وای په ژوندنی راځي چې دا میراث د باندې تقسیم کما نو دا میراث نه دی میراث به الی چې سړی مړ شي که مړ نه دی نو د مال مالک دی د چې څنګه تقسیمې د اختیار دی البته ظلم بنه کوي او پنځمه خبره قریب ترین رشتہ دار حقدار دی او چې کله قریبی رشتہ دار موجود دی نو لری رشتہ دار بیا محروم دی دا, دا قانون دی د دینه پس تاسو دا آیتونه واوري و اذا حضر القسمه اولو القربى کله چې حاضر شي تقسیم ته رشتہ داران د دې رشتہ داران نه هغه رشتہ داران مراد چې هغه ورسته نه دي وارثان نه دي خو رشتہ دار دي او ورونه خويند ټول ناس دي میراث تقسیمي نو داسې څه خلک راغلل چې هغه وارثان نه دي خو غریبان دي نو دا رشتہ داران ولیتام او یتیمان والمساکین او فقیران غریبان خلک حاضر شو فرزقوهم منه نو څه شی ول ورکی لاو شي نو دیو لور کوي او هغه د ټول مال نه صبرغه غواړي نو ورته خه خبره کوي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم دا د چا په لاس کې چې مال دی او دلته د مړی یتیمان پاتې دي دا د هغه خبره ده چې ورور مړ دی او نور رونه ناشتي د ورور میراث تقسیموي او د دې ورور کندم پاتې ده او بچی هم پاتې دي نو انصاف وکي د دې ټولو چې څومره حصي دي د دې کندې برخم ورکي او د دې یتیمانو بچو برخم ورکي خو الله تبارک وتعالى مونږ په یو ناشنا طریقه پوه کړیو فرمای وليخشى الذين او اديري هغه کسان یریږي کنه دلو به مال سو ورکی که باور نکی دا حصہ به ول سوق پکې ورکی که باور نکی زما په مال کې چې دوی کومه برخه ده سوق به وتا واله کیو کنه نو ارمان دې دې کنه چې کاش چاو ته پورا پورا حصہ زما په مال کې حواله کړي نم دق شان دا فرض کا او د دې ورور یا د دې بل کس چې کوم یتیمان پاتې دي دې یتیمانو تخپل پورا پورا برخه حواله کړي فليتقوا الله نو ودي یریږي د الله نه وليقولوا قولا سديدا او وای دی خبره ټیک خبره سدیدن د راستۍ خبره د عدل خبره صفا ستره خبره ان الذين ياكلون اموال اليتامى یقینا هغه خلک چې خوري مالونه د یتیمانو دا بیا خبره وعید ور سره واوري هغه څوک چې د یتیمانو مالونه خوري ظلمن په ظلم سره نه حق نه کیږي او خوري انما یاکلون فی بطونهم نارا دیو ورچی په خپل خېټو کې اور دا د جهنم ور دی وسيسلون سعيرا او زرد چې دیو به ورات کړی شي د جهنم په ور کې دا سيسلون ملازمي معنی خدای دیو به ننوزي د جهنم ورته او تاسو پر عربو کې پاتې شوی نو الته دی هوټلونو باندې چې دا کوم د خوراک چارت لګیدلې نو یو شی په ګدام لیکلې لحم مصلیون او دا غي مطلب یو رته کړی شوی غوخه نو معنا خپل سره وسيسلون سعيرا ورا تبکړې شي دیو د جهنم په ور کې بیا فرمایي یوسویکم الله د دې زینوس د میراث د تقسیم خبره الله بیان کړی ده وصیت کوي تاسو ته الله د وصیت نه مراد تاکیدی حکم دی الله تاکیدی حکم کوي تاسو ته او دی وصیت ته وصیت ځکه ویل کیږي چې دا تاکیدی حکم دی دا به خامخا عملی کوي یوصیکم الله فی اولادکم الله تاکیدی حکم کوي تاسو ته تاسو د اولاد په باره کې لذکری مثل حظ الانثیین د ناری نه د پاره د دوو خزو برابر حصہ ده یعنی دوه حصے د سړی دی د الک دی یو د جنې د کم چې ما تفصیل تاسو ته بیان کو دای وړمبنه یو خبره نه پلار مړ دی بچی پاتې دی نو د دیو د لونو د زامنو یعنی د خويند رونو مینس کې چې تقسیم کیږي په دې ترتیب بکیږي او داغه نه پس بیا فرمایي فإن كن نساء نو کچرته وی خزی صرف جنکی دی الکان نشته دی فوق سنتین پورته د دوونه نو فوق سنتین معنی دو دی یا د دوونه بر دی دا جنکی دی سره الکان نشته صرف جنکی پاتې دی ان لونه پاتې دی دی سړی نو دا حالتونه دي کنه یا به یوي یا به دوه دو نډيري نو د یوي د پر یو حالت دی او چې دوه یا د دوه نډیر دي دا غیر لپاره بل حالت دی نو که دوه یا د دوه نډیر وي فلهن ثلثا ما ترک نو دا به دوه ثلثا دوه درې مهسته به اخلي مثلا په میراث کې د سلیریشتو دا عدد ډیر اهم عدد دی ټول میراث هم په دې ترتیب تقسیمیږي او دا غي طریقه داسي چې دا د دې سلیریش مطلب دی 24 دا عدد چې دا ټول مال مونږ سلیریش سیکو او دا غي نه پس بیا ته هر یو کس له خپل خپل حصہ ورکو سلیری شسو وجه دا ده چې په میراث کې یا د چا درېمه حصہ ده د چا سلورمه حصہ ده د چا شپږمه ده د چا اتمه ده د چا دو درې مې دي نو ګوره کله چا درې مدنوم 24 نو ته پورا پورا حصہ به ملاوي دي شي 3 اټي 24 نو اته بواري په سلیری شو کې ان سلیری شو روپۍ د اته روپۍ بده والی دو درې می حصي دي دو درې می حصي دي دو درې می حصي مطلب دا دی چې یوای صفاتګي دوی سیمال په دریو کې دوی سي د دیو شو او دا په دیو باندې کدو دي نو هم برابر برابر به تقسیمیږي او که ډیری دي نو هم برابر برابر به تقسیمیږي نو کدو جنې کې نو آتا ته یې شوي په سلیریش کې او که درې دي نو هم برابر به تقسیمېږي که څلور دي هم برابر برابر همدا دوی سي د مال یعنی درې سي کنو دوی سي مال به په دې باندې برابر برابر تقسیم شي او دا باقی د نورو ورسو او بیا فرمای و ان کانت واحده کدا جنې یو و بس صرف یو لور پاتې ده نور څوک نشته فلهن نصف نو د دې نیمه برخه ده ټول مال به نیمه دا والی یعنی سلیری شي سیکړه مونږه نو دولس بداوالی دا دولس په باقی ورثو باندې د دې مړی تقسیمیږي ولی ابویه د مور او پلار څنګه حصہ ده لكل واحد منهما السدس د مور پلار د دوانو د هر یو شپږم حصہ ده د پلارم شپږم حصہ ده د مورم شپږم حصہ ده مما ترک د هغه مال چې دی مړی پرې خېره مړی پرخه بچي او پات شوی دی نو مور او پلار پاتې دي او دینه معلومیږي د بچی مال د بچی دی بچي ګټه کوي نو دا د پلار نه ده دا د دې بچی خپل ده ځکه داغه په مال کې د پلار حصہ ده نو د بچی مال د بچی دی د پلار مال د پلار دی د پلار چې څومره ګټه وا څومره مالی ګټلې دی یا اوس ګټینو راغله او بچی چې څومره ګټه کوي ځان له جیداد جوړ کو کو کور جوړ کو مال جمع کو بانک بیلانس جوړ کړي دي دا ټول د ده دي البته کې په ژوندۍ خپل پلار ته سپلار وړي او مال ولور کینو بیا دغه د پلار دي چې کوم دور کړي دی ورله دینه پته لګي چې د بچی مال جدا دی او یو حدیث کې چې دا خبره راغله د یو کس ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه شکایت کړو وی پلار رانه ټول مال واغستو ګیلې کړي و نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار وروغتو او د دې بچی لاس د پلار په لاس کې ورکو او دې بچی ته وی انت ومالک لابیک تو ستا مال ټول د پلار دی چې وایغستو حق دی دا غي مطلب دا دی چې کپلار مطالبه وکړي د خپل بچی نه مال دومره پیسې راکا نو پکار د چې بچي وته ورکی حق دا دی چې بچي وته مال ورکی څومره چې هغه ضرورت دی نور د بچی ګټه په میراث کې د بچی خپل ده نو د مور او پلار وسې پکې د مورم پکې شپګم ایسه ده او د پلارم پکې شپګم ایسه ده خو کله شرط څه ده ان کان له ولد که د دې مړي اولاد وو د مړي اولاد شته دی نو پلار به خپل شپږمې سوالي او نور به ټول په بچو به تقسیمی کی په ورسو زکه چې ورسو کې تقسیم شنه پلار ته به بیا سن پاتې کیږي او مور بم شپږم واخلي خو کفرس کا بچی نو دا مسرواوري بچی نشته نو بیا به پلار سن اخلي پلار په تقسیم کې سنالي ځکه چې بچی نشته نو پلار ته مال پاتې کیږي ټول د دې ټول وارث به پلار دی کم نور ورثه دي د قانون مطابق داغه برخه والی خو چې بچی نشته نو خډیر مال پاتې کیږي نو دا به پلار ته پاتې کیږي بیا نو ځکه متعینه حصے بیا نشته لري خو کله مړی بچی وو نو دیو بشپګم شپګم برخه حساب والی کله کله د دې حصے نه پسم سمال پاتې شي چې ځامن نه او صرف لونه نو مور پلار خپل برخم والی خو کله کله سمال بیا پاتې شي هغه پلار ته واپس راځي فإن لم يكن له ولد او کچرته بچی نو د دې مړی د مراد د مړی دی ته مړی بچی نو وورثه ابواه او د دې مور او پلار وارثان ګرځیدل نو بچی نشته نو بس مور او پلار وارثان دي فلی امه الثلث نو وس د مور د پاره درې مه حصہ ده د مړی اولاد نشته نو د مور په کیسه څومره ده درې مه حصہ ده فان کان له اخوه تاسو دې د الله د قانون ته وګورئ کنه یو حکمت که بچی نشته نو د مور درې مې سره خو کچرته ورونه شته دی د دې مړي ورونه شته دی یې د مړي بچی نشته په دې وجه خو د مور حصہ د هغه شپږمې د درې مشوه خو د دې مړي رونه شته دی درونو خو پکې څه نشته کنه په دې مال کې خو د دې رونو په وجه فلی امه السدس دا مور بشپګم اخلي وس درې مبنالي شپږمه بالی خو تاسو د غو غو غو کېږي چې تقسیم کله کیږي نو د دې مور حصہ خو شپږمه شو د دې مور حصہ دلته شپږمه شو د درې مې پځې یعنی بالکل نیم په نیمه کم شو خو ورونو ته بیا نه ملاويږي دا چې کوم رونه دي هغه ته نه ملاويږي او دا غي وجه دا ده چې رونو ته ځکه نه ملاويږي دا باقی مال دا درې مچ د مور حصہ کټ شو هغه ته شپګم شو دا حصہ راتاویږي پلار ترازی پلار ته ملاویږي او دا یو وجه څه ده د دې رونو ذمہ داری په پلار ده دا بوج په پلار باندې پروت دی نو پلار ته به ملاو شي او د پلار د طرف د دې زامنو ته واپس راځي دا بالکل یو لینک دی چې د دې ځنه خدا مال وزي د مور د لاس وته نیمه حصہ داغه کم شو خدا چې کوم دینه کټ کړی شو دا کټ کړی شوی د دې ورونو په وجه کټ شو خو داریک ورونو ته نه دی ځکه نقصان کیږي دا زی پلار ته د پلار د پس بیا ورونو تم راځي او که خويندې هغه ته بم راځي ټول باندې برابر برابر به تقسیمیږي د دې نه پس فرمایي من بعد وصیت د وصیت نه پس د وصیت نه پس یوسوی بها چې هغه په دی باندې وصیت کړی وصیت پکړی او دین یا د قرض نه پس د قرض نه پس دې ځکه تاسو هغه طریقه او هغه قانون چې دې ځکه د قرض ذکر رسته دی وصیت مخ کې دی خو د دې دا صرف قانون دی چې دا دا کارونه به کیږي وصیت به عملي کیږي قرض به ادا کیږي خو د تقسیم چې کوم ترتیب د هغه ترتیب بیا بل شان دی او دې ترتیب کې وړم تاسو اور چاول بس کار کیږي اول بس کیږي د دې تقسیم نمخ کې سړی مړ شو اول بس کو بیا بس کو بیا بس کو بیا د ټولو نړم بنه کار د دې سړی کفن دفن دی د لپاره کفن غستل او د دفن انتظامات کول نو کو علاقې د سړي چې پای کې خلک قبر په پیسو کني ګورکند نو ټیک دا غله د پیسې د دین ادا شي که څه صابونه غستې کیږي نو هغه د دین واغستې شي او کنه دا سامان سره د خپل مال نه والی نو خپل سړی دی کنه پلار دی یا بچی دی هر څوک چې دی خو بهر دا دین حق د زړه مال نه بدل لګي لګي دی شي دی نو صابون لګي که تولیه لګي که وبو په پیسو راوړی کیږي که ګرمول کیږي په پیسو باندې خو مناسب خرچه او د کفن خرچه د مولایانو د مسلو خرچه پکې نشته دی چې کفن به د دلګي دولس غزه نو سه به سلويخ غزه واخلي دا باقی به په مقبره کې او په جنازګاه کې علما کرام راضي غوي ته به قدمونو لاندې مسلې خورو او بیا اوس خو یو بل قانون راوته چې دا کپړه ناخلی وی دیو له جانمازونه راوړي نو جانمازونه غسته شوی دا د مړی د مال نه او دا بالکل مولا مړ او مال تعالی خبرې سړی سي مړلې داغه په مال باندې سودا ده بس اخلی جانمازونه اخلی نو بیا وته خوري نو یو سړی ته ما وی یو ځل په مخبره کې مې دا الله باندې په خاورو کې مستا کوه کنه ستا شو کور ته وړه کنه اچم د مړی مال له تار لپاره جایز دی کنه دی هغه بیل خبره ده خو بس په خاورو کې مستا کوه کنه پاکي کور ته وې سبس خامخه یو رسم ته ولي پوره کې یا خیراتونه کیږي نو په مړی پسې څوک صدقه کوي خیرات ور کوي خیراتی پیسې ورکړي ک په خډ وړي ورکړي چاله چې د دې ثواب الله مړی ته ورسي دا من نه دي خدا چې ته دومره د مړی سره مخلص نو د خپل مال نه ویو کې داغه د مال نه چې سو پوری تا ته داغي مال کې حصہ نه ملاو شوی نو ته حق نه لري لکه دې مشروري یا پلاری یا تر دې یا هر څوک چې وارث پاتې دی او هغه ذمہ دار دی نو هغه تل تر ډیر لوی احتیاط پکار دی کله کله به خلک همداغه د مال ډوډۍ او الواګانې پخوي د تقسیم د مال نه مخکې د کفن او د دفن د اخراجاتو نه بغیر بل هیڅ شی لګول دا ظلم دی او دا مال چې څوک خوري نو حرام خوري هغه د بدعات او رسومات خبره زره کوم ځکه هغه زموږ موضوع نه ده موضوع دا ده چې دا میراث دی او دا د هغه مال دی دا به د هغه ورسو ته ملاويږي په دې ورسو کې به یتیمان هم وي په دې کې نابالغ هم دي چې هغه د خپل مال بخلم نشي ورسره جمع شي کنه څه یو خبره کوي یو کس ته څه شی ور کوي د تخارج مسله ورته وي د میراث په قانون کې چې دا میراث هم دغه شان یو سړی وي چې ما پکې یو رونه دی یو رونو کې یو کس ټیکسی چلی گاړه دی اوسره مثلا یا په کور کې یو کور دی د په قبضه کې نو دا ټیکسي ډرایور وای بس الکه دا ټول میراث ته زلاس په سره مده زما ټیکسي بس ماته پرې دی وای نو دا جایز دی خو د دې لپاره یو شرط دی بیا هغه دا چې ټول ورثه بالغ دي نابالغ پکې یو هم نه دا ټول ورثه راضي دي ناراض پکې یو هم نه او دا ټول موجود دي غائب پکې یو هم نه او بیا هم د یو قانون مطابق دغه ټیکسی به د دې میراث نه وباسو خو دغه الک لا دا چې کوم ټیکسی والا دی دله په پرې باقی مال کې خپل حصہ ورکړي شي او دغه سبب بیا په بل کلیه باندې په ټول ورسو تقسیمیږي نو دا صورت جایز دی خو هغه وخت چې دا ټول بالغ او موجود دی او په دې راضي دي خو د نابالغ په وخت کې دا تخارج هم نه دی جایز بیا ځکه هغه نابالغ دی په یو کس نو دا شی نه کفن دفن د دینه پس دویم خبره د کفن د پن نرسته که مړی وصیت نه کړي کنه مړی وصیت کړي دی زما د مال نه زما پینځه منځونه پاتې شوې دي په پلاني وخت کې یا روزه پاتې شوې و د دې فدیت ورکړي نو داغه فدیه به ورکړي کیږي خدای له چا وصیت کړي بغیر داغه د وصیت نه د مړی د مال نه اسقاتونه تقسیمول او پیدیه تقسیمول او صابونونه تقسیمول دا څومره زموږ په دې معاشره کې رواج دی دې ته احتیاط کوی دا پر دې مال دی دا د یتیمانو مال دی نو ما تاسو وی دا طریقې غلطه یا صحیح خو کړه ته خپل مال نه کین هغه بیا بل موضوع چې په صحیح طریقې وکړه خو دلته کړه مړی د مال نه دا کار کیږي نو دا ناجایز دی او حرام دی دویم بیا وګورو په دې مړی باندې چا قرض خونه وو نو کده باندې د چا قرض پاتې دی نو هغه دی و یو د د مال نه به دا قرض ادا کړی شي چې څومره دی البته که قرض ډیر دی او د مړی مال لګ دی نو بیا به دا مال په دې قرضدار باندې یو کلیه مطابق تقسیمیږي چې د چا څومره ډیر قرض دی د یو سړی زر روپے قرض دی د بل په 800 قرض دی د بل په 1500 قرض دی او مال صرف زر روپے دی نو د دې جدا یو کلیه د چاغه په درس کې رسې نشي کېږي خو د یو کلیه مطابق زرو والا ته بداغي سپری زرو کې ملاو شي دا نه چې زرو والا چې ما د زرو خو ما ته راکړو دا باقی دي ګرځي نه د سی بنئي بلکې دا ټول مال او ټول قرض برا جمع کړی شي او هر قرضداري ته چې د چا په د باندې قرض دی قرض خوا هغه ته به د خپل مال مطابق د دې نه سم ملاويږي نو زر والته به لګي ډیر یا توسو والته به داغې نه کمی 500 والته به داغې نه کمی دا ټول باغې ته ملاو شي او ورسه ټول محروم پاتې شو ځکه قرض کې خبره خلاص شو او باقی چې دا قرض د چا پاتې شو دا که د دې مړی ورسه په خپل خوخه دا کې خدا به کې کني دا بوج په دې مړی پاتې دی په دې باندې پاتې شو خدای چې کدا قرض خو را پاسي او د دې مړي د ورثو نه په زور غواړي نو نه شي ته غوښته الا دا کوي په ژوندۍ ذمہ داری قبول کړي یا د مرګ نه پس بچی او قبول کړي چې په پلار باندې بوج نه لې پکار مونږه ادا کو نو پکار دې چې ادا کړي ثواب کار دی نو دویم قرض دریم بیا د وصیت دی د وصیت وصیت څومره دی د دا څوک چې مړ کیږي دته حق د درې مه حصے د مال دی د دین زیات وصیت نشي کولای نو که زیات وصیت وکړو یو سړی وصیت کړی دی زما د مال نه یو لاک روپۍ پلانی جمعات لور کوي مثلا یا پلانی غریب لور کوي یا مدرسې لور کوي هر څه لپاره چې کړی دی او پته ولګی دا چې مال خو لګ دی مال خو بس یو نیم لاک روپۍ دی صرف نو یو نیم لاک روپۍ کې بیا وګورو درې مېسه څومره جوړیږي 50 زره نو هم 50 زره باغ ځکه ورکړي شي زیات به نه ورکړي کیږي ځکه زیات هغه ته حق نشته دی یا باغ ته پته نه وځي زما مال به دومره وي او درې مېسه د مال هغه پورې حق دی دای اخري حصہ ده کړه دې نه لګي وکړو نو بیا دا ضروري نه چې درې مېسه خامخا ورکړي اخري هدي درې مېسه ده د درې مینه زیات هغه ته حق نشته دی او کمه چې څومره کړي نو تم زیاتې په کې خپل نه کې اوسو الا دا چې مال تقسیم شي او د تقسیم نه پس هر سره د پلار په خوغه باندې دی مدرسه کې باغه پیسې ورکولې نو دیم دغه کې پیسې د خپل مال نه ورکې دی جماعت کې به پیسې ورکولې دا دینی کار به کو دی له به پیسې ور دی غریب له به ورکولې د کفالت به کو زم جاری ساتمن ډیره خبره ده خدا د اجتماعي مال نه چې د پلار مال دی او د ټولو ورسو په کې برخه ده او د دې چاندې ور کوي مدرسې لا جمعات لا بل ځای کې فقیرانو لا د دې حق نشته ځکه دلته د یتیمانو د نورو ورسو د جن زنانو مال دی هغه خويند چې واده شوی دي او وی غوړ نن سبا میراث نه خبريږي نه چې میراث دې چرته او حصہ وو کنه وا نو هغه خو پکې پاتې پاتې زه تاسو سره خبره کوم او زه دې آیت په اخر کې دا درېمه خبره وصیت او که غلط وصیت کړو یو سړي غلط وصیت کړی دی غلط وصیت به نه عملي کیږي یو سړی وایي زما د مال نه یو لاک روپۍ به پلانې سنې مال ورکړي چې هغې کې به کې ښه سیسټم ولګوي دا وصیت به نه عملي کیږي یو سړی بل ناجایز وصیت غلط وصیت کړی دی چې دا پیسې دغلت لګول حرام دي ناجایز دي دا وصیت به نه عملي کیږي او ورسبه په دې عملی کولو ګناګاری او چې عملی نکونو دیو به ګناګاری کې نه پدې دا درېمه خبره او په دې پسې د وصیت نه پس د عملی کول نه پس چې څومره مال پاتې دی نو بیا میراث په ورسو به تقسیمیږي تقسیم میراث بیا به میراث تقسیمیږي او په دې کې چې دا څومره حصے الله چا چا ته ورکړي دي دا به خپل حصے ورته ملاوي شي نو زامنو ته لونو ته چې زامن او لونه دواړه شته نو د کلیه مطابق دي او که زامن نشته نو یوې لور ته نیمه ده چې د دوه یا دوه نډيري دی هغه ته دوه درې مې حصي دي او باقي د مور پلار او کې خپل حصہ ده د دې سړي د خزي په کې خپل حصہ ده او د خزي په مال کې د خاون او د خاون په مال کې د خزي قانون را روان دي الله فرمایي چې دا صدر ته ما خو لم دا ټیک دي ځکه تاسو ته پته نشته دي تاسو ته کوم یو ډیر نږدې دی نو الله را تو خودل دا نږدې دی د حق دومره دی د دومره دی پروايي اباؤکم وابناؤکم تاسو پلاران او تاسو زامن لا تدرون تاسو نه پوهیږئ د دیو په باره کې ايهم اقرب لكم نفعا چې کوم یو تاسو ته په نفع کې ډیر نږدې دی په فائدہ رسولو کې فریضه من الله دا مقررتیا د الله د طرف نه ده دا قوانین حقوق د الله تر طرف مقرر دي ان الله کان علیما حکیما یقینا الله علیم دی او حکیم دی نو علم والا ذات او حکمت والا ذات پوه ذات باریک بین ذات تقسیم کړي دي زار روان ووري ولکم او ستاسو د پاره نصف ما ترک ازواجکم نیمه حصہ د هغه مال د چستاسو بیبیانو پریخي دا ولکم مذکر صيغه ده ازواجکم نه مراد تاسو خزي نه خزم مړه ده سړی پاتې دی نو د سړی لپاره نیمه ده ان لم یکل لهن ولد کچرته د دې خزو اولاد نو دا ګوره سړی دا وې سوال کنه چې د دې خزي اولاد خو د سړی ما اولاد دی کنه ودلته لهن ولد ځکه وی دا پروناون چې راغلی هغه ته ضمیر راځي شوی لهن ولد دا خزه ستا خزه ده خوستانه بچی نشته دی خوستانه مخ کې دا د بل چا خزه وه او دا غي خاون نه بچی شته دی یو د یاد ودی نو دا اوس بچی شته نو که بچی نو نو تا ته نیمه ده که بچی و نو تا ته سره ورو ملاویږي نور به بچو ته زی نو دا ستانه بچی نه دی خو د خزی بچی دی او مال د خزی دی نو دا خزی په بچو به بیا تقسیمیږي داغي برخه ده پکې فإن كان لهن ولد کچرته دا غوي بچو فلکم الربع نو تاسو بیا څلورمه حصہ ده نو ګوره نیمه حصہ ده که بچی نو د خزی نو د خزی په مال کې د نیمه حصہ ده که بچی وو نو بیا څلورمه حصہ باقی به بچو باندې تقسیمیږي مما ترکنا هغه مال نه چې د خزو پرې کوي من بعد وصیت د وصیت پوره کولو نه پس یوسوین بها چې هغه به وصیت کړی دا یوسوین بها چې هغه به کړی ته به ول وصیتونه نه جوړه یره چې دلته ډیره مینه وا پیدا سړی د سره ډیره مینه دلته مال ورکون دلته ورکو لګ د دې مدرسې سره مینه وا نو واقعي مدرسې د مسلمانانو مدرسې د جماعت سره کوي مینه وا چې وصیت نه دی کړی نو نشي ور کولای هیڅ چاته نشي ور کولای او دین یا د قرض چې تفصیل ما بیان کو ولهن الربع د دې خزو سمره حصہ ده د دیو د پاره سلورمه حصہ ده د خاون په مال کې مما ترکتم هغه چې تاسو پرې خې ان لم یکن لکم ولد کستاسو ولد نو ستاسو بچی نو دا ستاسو بچیم زکه وایي چې سړی وای کنه د دې سړی بچي خو د خزم بچي دی کنه نه کې دې شي ستاده بلی خزینه بچي د دینه بنې خو د بلی خزینه به بچي نو دا ستا بچی دی نو کدا بچی نو نو هغه ته سلورم ایسته ده کدا بچی وو فإن كان لكم ولد کستاسو اولادو فلهن الثمن نو دا غوی د پاره تمه ده مما ترکتم دا هغه مال نه چې تاسو پرېخي من بعد وصیت رسته د وصیتنا توصون بها چې تاسو براغي وصیت کوئ او دین یا د قرض نه پس و ان کان رجل او که یو سړی یورث چې داغه میراث تقسیمې ده کلالتن کلالو کلاله دې ته ویل کېږي دلته چې دینه کوم مراد ده چې داغه پلارم نه یو بچیم نه دي دې کې کموري خیر دی د بور باوجودم د ته کلاله ویل کیږي چې بر اولان دي سنې یعنی پلارم نشته دی کوم نشته اولان دي بچیم نشته دی زامن هم نشته دی لوړ هم نشته دی دته کلاله ویل کیږي وله اخ او یو رور یو او اخت یا دا کلاله خزوا خور وا وله اخ او اخت نو که رور او که خور وا دا سړی دی کلاله دی یو رسوج د میراث تقسیمیږي نو صرف یو رور شته دی یا یو خور شته دی نو که ورورو که خورو د دې نه مراد اخیافي خور ورور دی اخیافي خور او ورور مور شریک ته وي چې د پلار نه دی او د مور یو دی د مور دی او د پلار نه دی اخیافي ورته ویل کیږي فلکل واحد منهما السدس نو د هر یو د پارش په ګمې سره په دې ټول مال کې ځکه نور څوک یې نشته دی نو دا چې خور یا ورور شته دی به پورا پورا شپږم ایثار یو والی د الک او د جنې فرق پکې نشته لري په اخیافي کې ور یو علاتی خور ورور دی چې د حقيقي خور ورور عینی ورته وایي چې د پلار عمر دواړو نه دی یو دل علاتی چې پلار شریک دی مور نه ده شریکه مور جدا ده یو د اخیافی چې مور شریکه د پلار جدا دی دلته اخیافی د پلار شریک چې د هغه لپاره روسته حکم را روان دی د خور ورور د پاره د دې صورت په اخر کې جدا قانون دی دا غوي د پاره د دیو قانون داري فإن كانوا أكثر من ذلك کدیو د دین ډیرو یعنی د یو نه زیاتو فهم شرکا او په ثلث نو دیو شریک شریک دی په درې مهسته کې من بعد وصیت د وصیت نه پس یو صابها چې وصیت وکول شي داغه او دین یا د قرض غیر مضار خو چې دا قرض داس ضروري نه دی د مړي چرته داسې کار نه کړي چې په ځان باندې وی چې پلاني به من دومره زیات قرض یو لاک دوه لکه او په حقیقت کې نو نو ضرر والا قرض نه وصیتا من الله دا تاکیدی حکم دی د الله د طرفنا والله علیم حق حلیم او الله علم والده او بردبار دی تلک حدود الله دا د الله پولی دی ومن یطع الله ورسوله او هغه چا چې د الله خبره ومنله او د رسول خبره ومنله یدخله جنات داخل به کی جنت ته باغونو ته چې بهیږي ولاندې راغې نه نهرونه خالدین فیها دیو به همیشه همیشه په هغه کې وذالک الفوز العظیم او دا لویه کامیابی ده و من يعص الله ورسوله او چا چې نافرمانی وکړه د الله او دغه د رسول و يتعد حدوده او دغه د خپل نواوړې ده يدخله نارا داخل به کې ورته خالدن فيها همیشه به پاره کې وله عذاب مهین او داغه د پاره د سپکاوی عذاب دی اسی د دې قوانینو په اخر کې زستا سونه یو سوال کوم تاسو ما خام ډوړی خوړلې ده چا باندې غرمه خو خوړلې وی کنه ټول خوړلې ده کنه پر اوس کنه سبق دې کتا تاسو ته یادی او تاسو کپڑے مغوستری خې سری کړي نوی برابر دا کپڑے مخپلې دي کنه د چا چا خپلې دي تاسو لاسونو چتول شي چې دا کپړې خپلې دي داسې لاسونه خه مزیدار په جرأت سره اوچت کوي داسې ټول اوچت کوي لکه ټول چې خپلې دي الله دې وکي او غرمه ډوډۍ هم خپل خړل لګنه اوس راته دا وایي دا ډوډۍ غرمنه چې تاسو خړلې ده دا ستاسو وکستاسو د خويندو دا کمیس چې تاسو اغوستې ده مونږ په نن کوي او ناسې پکې دا ستاسو د کستاسو د خور دی پلار چې مړ دی او داغه په مال کې تاسو خويند لیسی نه دی ورکړي نو دا ډوړې تاسو د کستاسو د خويندو ده دا کمی تاسو د کړه تاسو د خور دی او دا ډوړې تاسو او دا کمی تاسو دی کدا ستا د کونډې ورندار دی او کدا ستا د ورور د یتیمانو بچو بچیانو دی سوال باندې پوه شوي زی اوس لا سوچت کې چا چا رزق حلال دی چا چې خويندو له میراث ورکړی دی کونډې له مال ورکړی دی خپل د خپل ورور د هر قسمه اسلامي کیسټو لپاره زموږ د دکان پته یاد درئ پاک خیبر اسلامي کیسټ مرکز د قصفانی نشاتا کباړی بازار پېښور شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر دی 0321 90 95 44 8 پاک خیبر اسلامی کیسټ مرکز د قصه خانه نشا پاک باړی بازار پېښور شهر